یو تحقیق خو علامه موصوف د اولایک جمله په اعتبار د ربط د دې د ما قبل سره دا بحث وکړي چې ما قبل سره سره ربط لري دیم علامه موصوف با اعلی هدن کې یو استعاره د اعلی هدن د اعلی لفظ کې اعلی ټکی کې د حواله سره وسیشه کوي یو بحث کوي دریم بحث به دا هودن منکر او نکره ذکر کړي دي نو د نکری حواله سره به یو بحث کوي او اخیری بحث به د تجوید یو جلکی به هم ور کوي نو دا تقریبا څلور بحث به دی کوي اول بحث په دې کې دی چې دا جمله په محل د سشي کې واقع ده نو دا اولائک علی هدن من ربهم دا جمله وی په محل د رفع کې ده خود دینه مخ کې دوه موصول ذکر شي دي دا د کم موصول د پاره خبر ده یعنی دا په محل د رفع کې ده دا جمله په محل د رفع کې ده او خبر له دا څه شی نو دا اولائک علی هدن دا د هغه اول موصول د پاره خبر دی او یا دا اولائک علی هدنا دا د دې دویم موصول د پاره څه شی دی خبر خودی کې بدو خبرو ته سوچ کوی اول به دې خبره ته سوچ کوي کدا د هغه اول موصول د پاره څه شي شي خبر نو هغه به مفصول کې د متقین نه د متقین نه بس کې هدل للمتقین قران هدایت ته د متقینانو د پاره ختم شو الذين هغه خلق چې ایمان بالغیب راوړي او موزونه کوي او والذین کې بداو د عطف کې نو د معطوف معطوف علی په منځ کې هم دلته کې څه شی د مناسبت د معطوف ورچا د معطوف علی په منځ کې څه شی هغه مناسبت نو دا به مبتدا شي او اولائک علی هدن من ربهم دا به ورلسی شي شي یاد سوکا چې د دې دویم موصول د پاره خبر کا دویم موصول دار والذین یؤمنون بما انزل الیک والذین یؤمنون بما خلق یؤمنون بما انزل الیک او هغه مخ کې الذین بد متقین د پاره شیشه کا صفات کا هغه د متقین د پاره سکا نو مبتدا دا والذین یؤمنون او دا والذین یؤمنون هم چې مفصول شي د چاره نه متقین نه دا دواړه احتمال د چا لري سوچ کوه دا ابتدا ما دا دواړه محل دا دواړه صلاحیت ته مبتدا لري ټیک ده خو دې کې دا خبر اولاد چې موږ دا اوله مبتدا کو چې موږ سکو دا الذین ولی چې هغه نشي کنه او صرف والذین یؤمنون بما انزل الیک شی نو دې معنا دا ده چې اهل کتاب او حوالی سره چې ایمان راوړل نو علی هدن من ربهم خدا غمخ کو پتا و نه لګیدل دا غمخ کو پتا په کار دار چې په طریقې د تعمیم او د عموم سره دې ټولو ته دا حکم ثابت شي چې اولایک علی هدن من ربهم و اولایک هم له او دا به علی شي چې اول د پاره شي کې او هغه موصول مفصول شي جدا شي د متقین نه مقتدا شي او دا شي خبر هدل للمتقین قران هدایت ته نیکانو د پاره دی نو ویل شو چې ما بالهم خص خصو بذالک خصو بذالک سو حال د دې چې دی خاص شو پدې نو جواب ورکړ شو پدې قول سره چې الذین یؤمنون الى اخر الايه الذين يؤمنون الى اے قران هدایت ته نه کارو د پاره دی سوال دار چې دا هدایت تر دې مختص ولې شو نو جواب ورکړې شو کنه الذين يؤمنون الى اخره والا فاستناف لا محل لها والا فاستناف و الا او کچر اولائک علی هدن دا په محل درسی کې بنا بر خبریت تما قبل د پاره نشي نو فاستیناف بیا دا اولائک علی هدن من ربهم جمله مستانفه ده دا څه شعر جمله مستانفه ده نو استیناف او جمله مستانفه هغه دې ته وایي چې هغه جوابي د سوال هغه جواب واقع شوی وي د چا د سوال نو ذکر دا خبره چې استیناف ذکر دا خبره چې استیناف یا جمله مستانفه دا په درې قسمه ده یا جمله مستانفه جواب واقع شي د سوال خو هغه سوال شي د سبب مطلق نه یا هغه سوالی د سبب خاص نه یا مطلقاً سوالی د سبب سبب نه نه خو مطلقاً څه شي سوال چې د سبب عام نه قال لي كيف انت ما توي څنګه قلت عليل بمار سحر دائم وحزن طويل ما ته وي څنګه ما وي څنګه ما بيمار ما بيمار څنګه سهر دائم و حزن طویل بے خوبی وی همیشه او حزن طویل او حزن او غم نو دا اصل کې جواب د رسوال سوال دا ول نه پیدا لري چې ماته وی څنګه قال لي قلت ما وی علی نو نسوان دار چې ولی علی لي سبب د مرض دي څه شعر نو ما جواب وک و ما وتوی چې بی خوبی دا او غم دی نو دا جواب دی خو د مطلق سبب د بیماری دا سبب خاص نه دی ځکه ډیر خلک غمجنم وي او بې خوب هم وي او بیا هم هغوی بیمار نه وي بیا هم هغوی بیمار نو دا سبب مطلق نه پوښتنه شوه دویمی د سبب خاص نه وما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي الا ما رحم ربي نو دلته تاسو تر سبب خاص نه و ما ابرئ سبب خاص څه شی دی و سبب خاص ته نه پاکه دار چې ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي سوال دا د مطلق سبب نه پښتنه ولې نه ده و دا د مطلق سبب نه پښتنه ځکه نه ده دا د مطلق سبب نه پښتنه ځکه نه ده مطلق سبب نه پښتنه ځکه نه ده چې دا ان النفس لاماره کې چې دا کم تاکیدات دي دا کم تاکیدات دي دا تاکیدات په دې مشیر دي چې دا د سبب خاص نه پښتنه ده او کله د سبب سبب نه نه لکا قالت قالوا سلام قال سلام قالوا سلاما قالوا قال سلام یعنی اغي وسلمت سلاما قال سلام نو دوی سلام نو سوال وارد شو چې اغیو ته وی سلامن نو دو تسوي نو دلته سبب سبب ذکر نشته خو ابراهيم عليه الصلاه والسلام دای په مقابله کې سوي نو جواب ذکر شو چې قالو قال سلام سلام وی نو دې ته ویل کېږي استیناف جمله مستانفه هغه په جواب د سوال کې د سبب مطلق یا خاص یا مطلق سوالی او دارست جواب دې ته استیناف هم وای ا جمله مستانفه ورته وای ټیک شو جی دویم استینا په جمله مستانفه په اعتبار د ما استنف عنه الحديث سره په دوه قسمه را په اعتبار د ما استنف عنه الحديث ته کوم نه چې سوال راول اولاری یو واقع د هغه اعتبار سره دا په دوه قسمه را کله کله دا غشي هغه اسم علمی ذکر شي په جمله مستانفه کې او کله اسم علمی ذکر نشي او داغه صفات ذکر شي داغه څه ذکر شي لکه مثال په تور باندې یو سړی دا قسم خبرو کې چې احسنت انت الى زید احسنت انت الى زید احسان او کتا زید سره زید حقیق بالاحسان زید حقیق بالاحسان دا احسان ځکه چې د حقدار دی په جواب لري په احسان نو دا اوس جمله مستعرفه ده او په اعتبار د ما استؤنفان الحديث لفظ زید دی خو د د اعاده شو په جمله مستعرفه کې یو قسم دی یو قسم دی ٹھیک شو کنه یو قسم دی ځم قسم دی چې دا صفت ذکر کی لکه مثلا د څه ویلې شي چې لما احسن ولتا احسانو کده زید سره یا احسن الى زید جواب صدیق کل قدیم حقیق بالاحسان صدیق کل قدیم ستا پخوانه دوست حقیق دی بالاحسان دی احسان نو دا ما استؤنف عنه زیدو داغه تذکرہ نو شو داغه صفاتونو تذکرہ شو داغه چا صفات تذکرہ شو داغه د صفات تذکرہ شو دا دویم قسم داغه اول قسم نه اوچت دی دغه دویم قسم دا اول قسم نه اوچت دی والی ځکه دې کې علت ذکر شو دې کې څه ذکر شو د احسان کولو علت هغه صداقت قدیمه دی او زړه یارانه او دوستانه ده نو علت ذکر شو په خلاف د چانه په خلاف د چانه چې کله ته نوم ذکر کې نو پای کې سن ذکر کېږي علت نه ذکر کېږي نو دا داغه نتیشه دی اوچت قسم دی دې دې پورې پوه شوي یو دویمه خبره به تورې تمهید دا زده کوي چې یوی ضمیر ایوی اسم اشاره نو دا ضمیر نه دی دا مرتبه ده بش د لا بشرط شي یعنی دې کې اشاره ذات تم کیږي आवाज او ذات او صفت دواړو تم کله کله کې دي شي خدا مرتبه را چاره د لا بشرط شي ضرورین ده چې صفات ته ورکه خامخا اشاره یو اسم اشاره ده په اسم اشاره کې اشاره ذات تموي او اشاره صفات تموي ذات مع صفات لکه دلته اولایکه دغه الذين خو اسی الذين نه ا چې ایمانی اقامتي دای دای دای دای دای نو اسم اشاره کې دي ته څه شي اوس په دې پوه شوي اما نمبر سره مطلب والا فاستیناف والا فاستیناف یعنی چې یو د موصولینو مفصول نشي او دا غي سره او تړل شي د ما قبل سره نو خو بیا هدل للمتقین دا ټول صفاتونه شو دا څه شو نو دا د ما قبل سره لګي دا جمله تام شو او نو دا څه شو دا تام شو چې تام شو نو دا مستانفه را دا څه شو دا جمله مستانفه را او لا محل لها دا صفت کاشفه د استیناف ته جمله مستانفه وای دي ته چې داغه د لپاره محل من الاعراب نوي داغه د لپاره سنوي نو دا بیا مستانفه را لا محل لها دا جمله مستانفه را پدې کې اړو سوال شته نه څه شي نشته او وکانه نتیجه الاحکام والصفات المتقدمه دا نتیجه د احکام او د صفات متقدمه او ده کم صفات چې وړاندې نه ذکر شو ایمان دې دارې دارې دارې دارې دارې دا غي نتیجه دار چې سړی علی هدن من ربهم شي سړی چې شي او جواب سوال یا جواب د سوال له ویل شمال الموصوفین بهذا الصفات سری د موصوفین د پاره د دې صفاتو د دې موصوفین بهذا الصفات د پاره اختصو بالهدى چې دی خاص شو په هدایت ولدا مخ کې خلق علی هدن من ربهم شو نو دا جواب شو د سبب مطلق سبب کړه سبب خاص کړه علاوه د دین هغه درم قسم شو دا کوم استناد کوم قسم شو هغه درم قالو سلامن قال سلام نو جواب تورکه شو اولائک علی هدن نو دا راته وای چې دا په دویم تقسیم د استناد دا ما استونف عنه الحديث د هغه رماعت شو که صفتونه رماعت شو شابه ولی دغه شان دغه شان ځکه چې ولایکه اسم اشاره ده په اسم اشاره کې ذات نظیر اداره احسنت الى زید صدیق کل قدیم ها حقیق بلا ځکه اسم اشاره دلته کې دا د سیده لکه په شان ده اعاده د موصوف په صفات مذکوره دا ابلغ را د دینه چې استیناف په عابر اسم سره شي وحده یوازې لکه زید حقیق بلا احسان وای الته خو علت ذکر نشو کنه ځکه په دې کې بیان د مقتضی وی بیان د مقتضی د احسان والے شو ځکه چې دوستو وکل ما یکون دوستان کم چې دوست نو هغه مستحق دی احسان دې ځکه مستحق دی تاسو او تلخیص اختصار د دې دار چې ترتب د حکم په وصف دا ایزان کې په دې خبره به انه الموجب له چې دا وصف موجب دی له د چا د پاره د حکم د پاره ترتب د حکم چې په یو شی باندې شو خواغه شی علت کنه دلته اولایک علی هدن و غیره حکم دا مرتب شی په د خلکو باندې چې موصوف ته صفاتونو سره واخلې خو دغه صفاتونه علت کنه د اولایک علی هدن من ربهم او د اولایک هم المفلحون چا چې ایمان اقامت دای دای دای دی په هدایت دای حکم دی خود د ایزان ورکه پدې چې دغه صفاتونه علت ته د چا د پاره د حکم د پاره